وهم يعلمون دویمه حصہ د سورته آل عمران شروع وا دې حصہ کې اثبات رسالت او کباحتنا او خصلتنا د يهودي ذکر کول دویم قواعد داغی ذکر کو جدال بالباطل چې د خبرې پته ورته نو باغې به جنگ کولو دریم قواعد ول ذکر کو ازلال المؤمنین مؤمنان گمراه کول سلورم ذکر کو دا الله پایاتونو کتاب نه انکار کول کفر بیاات الله پنځم کباحت داغي ذکر کو حق به د باطل سره ګډ وډولو تلبیس الحق بالباطل شپږم کباحت ول ذکر کو تلبیس الدین علی الضعفاء کمزور باندې به داغي دین ګډ وډولو او ومه پریدي وم کباحت داغي ذکر کو ودیت وصیت کول باغ دین منسوحا یهودیت باندې او قران داغه جوابونه وکړ چې هدایت خود الله لاس کې دی د چا لاس کې نه دی او دویم ایمان راړل تابعداري د پیغمبر کول د الله کتاب ته کې ناصل د الله په فضل باندې دي دانه چې چا په مهنت کول ان الفضل بيد الله مهرباني د الله لاس کې دا یوتی مې یشا چاله چې خوښي علم د قران ور کوي او بیا وی یختص برحمته مې یشا د خپل کتاب ته خپل مهرباني ته خپل تابعداري لا جلاغه سو خوښي دا غي انتخاب کی نننی سبق کې اتم قباحت داغی ذکر کئی خیانت کول دانه چې ټول اهل کتاب دا بد خلق دی څه خلق پکې قوم شتا خو اکثر هغه پکې خائنین دي خیانت کوي چې تو سره امانت کیږي نو هغه استعمالي او اخري او دا د منافقت یو خصلت دی ځکه نبی علیہ السلام د منافق درې غټ علامات ویل دي یو منافق هغه سره دی چې هغه وعده کوي او خپل وعده نه پوره کوي دویم منافق کباحت او داغه بد خصلت داره چې د سره امانت کې هودې شي نو دې به خیانت کوي او دریم قواعد د منافق دا دی چې کله دې خبرې کوي نو دروغ وایي دا درې غټ علامات د منافق دي اذا حادثه کذبا کله چې خبرې کوي دروغ وایي و اذا اوتمنا خانا کله چې سره امانت کې هودې شي خیانت وکړي وایزا واد اخلا پاکل چې وادو کې وادو ماته دیږي کې یو خصلت د منا یو خوې په چا کې وی نو د خصلت د منافقت را نه اوته دی او کدا درې واړه پکې چې دروغ وایي واده خلافي کوي امانت کې خیانت کوي نو پک کا منافق دی یهودو کې خیانتو هغوی به په دې مال کې خیانت کولو اول د الله د هغه خو خلکو صفات ذکر کوي ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابو نام من هغه څوک دي ان تامنه بقنطارن کتا مانت کې دا سره لوی خزانه لوی اماونټ ډېر پیسې وسره کې دي ویوتی الیکا واپس کئیے تا تا هغه یریږي ستا پیسو کې چاله روټ نه ماته لکه دا هم د خیانت څومره کې راځي دا د یو سړي پیسې خېدي امانت ها دا ته ویلي زما دا لس لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ ځان سره امانت کېده که ستا ضرورت شو لګوي زما کال نه دی پکار دو کال نه دی پکار لس کال نه دی پکار او چې کله زما پکار شي مال زما پیسې راکې نو به بندول شي او کتا ته وسړی وي چې زما د الله روپۍ دي او دا ځان سره امانتن کیدا چې څنګه دي دا چې به مال واپس کې نو تا غلوټ کړه ته بدل نشي کوی یا به عقل ورنه واپس کې زګه هغه تاسو موږ د دې خیال نه کوو ها اوس مثال په تور باندې او سره جمعه ته چاندا کوي صحیح ده او انفاق کوونکو پیسې ولګولې 15 لس شل ریاله 50 ریاله 100 ریاله د جمعه چنده کې واچو د مدرسې چنده کې واچو خیرات کې واچو اوس د پاکستان د زیرو پنجي او سکی خونه شوړې او ټول دا پتر چې دا پیسې مونږ لیکو مثال په تور باندې خپل ملک ته لیکو نو کدا غوښ کې ته د هغه هغه شکل بدل کی د پیدې لپاره چې زه پنځه سوې یو سم دا غي خرې ته په نسبت د دې چې زه د لږ لوډونه یو سم پاکستان ته د 50 یو سم او د 100 یو سم دا کومه کې جایز لکه د جمعه په کې پیدا ده که شری د جمعه په کې نقصان نه بیا به هڅه کې بدلینا نو زمو خلک د دغه لحاظ نه کوي نو اکثر لګي هغه مانت کې خیانت الله یو دی الیکا د تعالی پورو واپس کوي الا ما دمت عليه قائما مگر چې سار ما خام ورته وي قائما هر ورته وي چې لکه تاسو له میرو پیدا تاسو له میرو پیدا او د خپل خپلوانو مخ کې ورته وي نو د شرم به کړه چې ورته کی ان دې په یو روپۍ ورکول باندې هم سومان لري الان کتاب وسره او دا مال دولت چې کوم دی دې کې الله پاک یو قسم مینه پرېږدي پیدا کړی دا چې کله ستا جیب ترایي نو بیا دلته نه راوته ډېر ګران کار دی او بیا خاص کر د الله په دین باندې لګول دا موږ ډېر ډېر کار کوي که زوی را ته وایي چې بابا زکالام لزما او زه ملک جبیل لزم او زه بلاری زی لزم نو مال ټور لپیسی پکار دی هغه پنځو زر روپو روم دا ورو کې ښکاري الګ ته پنځو زر روپۍ څه شي دي او چې د جمعې پر ورځ باندې جمعه تراشو او بکسه ګرځي نو موږ سجدا او رکعات دومره وګت کو چې بکسه ولا لاړ شي او دا کوشش کوو چې د 200 مو کې چاندا غونډه کا چې د 200 مو کې ځان نه یو ګورم به خلک وو وو په راړی او راځي مخ کې سب کې ګینده به دا شیخ الحدیث ته رومي سب کې دی صرف دا ولس روپو لپاره چې دا بکسه زما مخې ته رانه شي او په دې ګوره خبرې دې نه دي پکار بکسه جمعه کې دا الله پاک دې او پاک مال کم دی دا کم له چړن نه ورکړې دا مال پلیت ته الله پر کور کې لګی نه دا مال پلیت ته حرام دی دا الله خوښ نه دی نو دې وجه دې دلې رڼا نه ورکړې دا د بس سینا کې له چمچړې ومړل دې کله څو په جمعه کې ورکی نو نو خور ډیګي وبساخل کله صبح په جمعه کې ورګې نو ماشوم به څنګه رضا کو الان کې جمعه دلته په تیار کې اوړه میسر کړی دا ګرمۍ کې ورته پکې چالو دی دا اودس لپاره وګړي دي هغموز لپاره خو اعلی قالین سب پور مصلا دا ولا پرتا دا د بار باران د موسمیات او بدلو لپاره خو اعلی لندن دی خو خستران روحن جمعه کې لګیدلې وي خو د ډیپور دروازې المارې لګیدلې دي چې په کوم باندې فخر کولی شي خو الله نه غواړي چې د ده دا پیسې په دې پاک ځای ټولوي ښه مالدار وي چې ته ورته ووایې چې مال دپاره چنده کوو نو یاره اوس خو مې وس نشته او زه به انشاءالله کور سلا وکړم نو بیا به څه کوم نو که ته انشاءالله دې بس صحیح کړي ورته وایې تا سلا وکړو که نه یاره نو ته خپل د موږ دومره پابند دی چې هفته کې دوه موږ جمعه کې کې او هغه کې کله بازار لا ګوري او کله لارې لا ګوري او کله غړې لا ګوري چې امام سه په کله راځي ګوري هغه کوم ولا سل لوی ورکو د میاشت دا سل لوی د اوسم دوه هو غر کاری الا ما دم تعالی قائما مگر چې همیشه په ولاري ذالک بانهم دا دی وجنام قالو چې ویل ليس علينا في الاميين سبيل نشتره په مونږ باندې في الاميين په خورلو د مال د امیانو کې سبيلا سو جرما په خوا مولیان نه توته کې وای دار مړه ده رور مړه ده خزه مړه ده نو سر به خیراتو کوي دا لړمی الواله دا د تختې الوا ده د ډومبه ما خام دی دا ګوره کنه سپور نشي او دا د جمعې شپه ده نه سپور نشي او دا یې سره ویختی ده او دا یې کال دی نو کال بس بیا مړ الله په خیر بیا په خیرات نو وی به د یتیمانانو په مال کې د غریبانانو په مال کې کوم باندې سجرمه نشته واتقا ځان وساتلو خلاف د سنتنا فإن الله يحب المتقين یقینا الله مینا کوي د پرېزګار سره متقی هغه چاته وي چې ګناه نه ځان ساتي یو ګناه غیر اختیاري ده غیر اختیاري چې ستا اراده د ګناه نه او تا نه وشي په ګناه باندې دا پیری توبه ده نو په کار دا چې په خپل ګناهونو باندې پیمانه شو تقوا ځان ساتل لکه ډاکټر له سره لا چې هغه له پرېس کوي چې ستا ټوخه ستا سوکام ستا غلبه ال حقيقي چې د اور نظام ساتي ته یو نظام ساتي د تریو نظام ساتي نو ته خیر انټي بایوټیک وخوره او خو لری پوری په لاړو دوزو په ځای باندې 500 ملي ګرام خوړل خو دې سهار پراټه خوري او بده وور یخیس کی او لیمبو پتریوس کی د زکام او ټوخه بخښ کیږي نه نو تقوا ویلګي ځان د ګناه نه ساتل کته الله ته ځان نږدې کې نو ځان د ګناه نه ساتل او د ګناه نه ځان ساتل الله ته د نږدې کو سبب دی ځکه یحب المتقین معمولی دنیا دا دنیا ټوله لګا دا کل متاع دنیا قلیل وای دنیا لګا غونډه دا او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای الله وای کچرتا د دې دنیا دا ټول دنیا چې دا اوس په دې کې دي د دې الله سره دومره قدر وې لکه د ماشي او وزر ثابت ماشي نه کوي ها مثل جناح بعودتنا پشان دا وزر دی او ماشی ما سقا منو کافرن شربت ما په کافرانو باندې یو ګډو کوم نه وسکوله کافر باندې به د ابو یو ګډو نه وسکوله الله په نسبت باندې د دنیا دومره حقیقت او قران کې وته وې سورې زخرف کې که چېرته د دې یاره نه وي چې مؤمنان مؤمنان به دنیا ته وبسیږي نو ما به هغه چاله چې رحمان بچا باندې کوبر کړي د کوسي دروازې به مولا رسول الله جوړې کړي اونۍ به د سپینو زروي چې باغې چت ته خطر د سرو سپینو دیوالونه لري او کټونه به د سرو وې تکیاګانې به د سرو وې خو د دې وجې نه الله پاک داسې اونکل اسې نه چې مسلمان دولت ته اوبوخ وخت دیږي او ایمان پرې دي نن مسلمان دولت د پاره ایمان پرې خوره پر دې حق لاندې کوي خو صرف ځان مالدار کولو د پاره الله وی اولائک لا خلاق لهم نبی دا کسان لسیسان فی الاخرت باخرت کی سره چې جامینه وا الله د څو غوښنو لګول یو اولائک لا خلاق لهم بالاخره د دنیا عاشق د آخرت نه محروم وي ولی دیو د دولت د ګټلو لپاره ناجایز طریقې اپناوي غلا به کوي غلطي به کوي پر دې حق بلاندې کوي چاره به دوکه ورکړي دوکه ورکول پر دې حق لاندې کول لکه یو سیس دی رسول روپۍ خرسي او زه مالک لوم مارکیټ خراب دی بادیا خرسي هغه وی خرسي کا او خرسو مې بسل نو چاله تو کور کا مالک له ورکا الله وی لا خلاق له دنیا کې چې دنیا سره مینه وکا اخرت کې به صبر خري دویم د ټولو نه عظیمه ګناه دا غیره ولا یکلمهم الله قیامت کې مو سره الله خبرې نه کوي مخبت الله رہے دغه ته دنیا ډیر او ګټي او د الله نه فرمانی بږي او هغه خبره کول خو در کې نه درېما نقطه به ذکر کړي ولا ينظر اليه يوم القيامه الله ورته د محبت او د رحمت په نظر باندې نه ګوري پرز د قیامت او سلورما ولا یزکیهم او نه به پاکی یعنی ګناونه بوله معاف نه کی ځکه الله په توبه سره وړو ګناونه معاف کوي او پر دې مال نه معاف کی او پیوزم ولهم عذاب علیم عذاب دردناک دجال زجر ورکو هر خلق لا چې هغه پر دې حق لاندې کولو د خپل ځان چې دولو لپاره الله یې جد ونشوي ها ذلیل شوي یو اخرت کې خپل امره ختمه دویم الله به سره خبرې نه کوي دریم الله به رحمت په نظر نه تنګوري سرورم د ګناونو بوج بدل کم نگی او پینزم عذاب دردناک بدل کئی دا آغا چاہتا چی عشق دنیا ہوئے ہو او عشق الہی پکی نہ ہو بیا ہوئے ومن اہل الكتابین او بعضی د اهل کتابونه من اغسوک دی ان تامنو بقنطارن کتا مانت کې دی اغی سرا ډیر خزانه یودی الیکا تا ته پورا پورا واپس کئی ومنهم نبی علیہ السلام چې کله هجرت کو لمکی معظمین مدینی منوره تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریخدو دته په سبا راځي ما سره د خلکو امانتونه دي دا واپس زګه ته زما د ترځوي می او تا ته معلوم دي چې ما سره امانتونه نه چاري نو پر دې امانت بني ساره ومنهم او بعض د اهل کتابونه من اغسوب دي ان تامنو بدینارن کتو سره امانت کې دی او روپۍ لا یودی الیکا نو واپس کیدای دا روپۍ تا تا الا ما دمت علیه قائما مگر چې همیشه دا غبانه ولا چې زما روپۍ راکا زما روپۍ راکا ذالکا بانهم دا د دې وجنا قالو چې ویل دي لیس علینا فی الامین سبیل نشتره په مونږ باندې په خوراک د مال دامیانو کې څه جرمه ید ید یعنی چې څنګه واله هم دا جایز دی ويقولون على الله الكذب الله وی په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دې خبرې چې موږ دروغ وایو بلا من او باب ادي بشکا چاجی پورا والو کو بوادی دا الله واتقام او ځان یو ساتلو د خلاف د الله نه د ګناونو نه فإن الله يحب المتقين ولا يكلمهم الله او خبرې به ونه کړی دي سره الله خبرې د رحمت د نرمۍ ولا ينظر اليهم او نه به ګور دی لا په نظر د کرم او مهرباني باندې یوم القیامت ورځ د قیامت ولا یزکیهم او پاک باندې کې دی لرا د مصیبتونو عذابونو نه ولهم عذاب علیم او دې لپاره د عذاب درد رسون کې واه